وای مولوی صاحب پلار می وصیت وکړو مخکې ما ورته چې پلار قلار شه پر دې زه دې خطا تم پتا دا ما تم پر پر دې زه پر ان خطه ورته د اوسه تما اوس کچکه زما زما بیزتی کې خیر دا دنیا خو تیرا شو کله چې ځن کدن زما د پلار شورو شو وې د ځان کدن په وخت کې ماته وی چې بچیا هر څه چې شي کا په دوزخ ته په زمون خدا چیز بټینګي ګوره ما ورته چې وپلار اوس کو خته دوه والے ظالما پلار وسوله ځان غره کې ما ته وی چې کدو زخت په زم خو یاد لاره غره د پلانی بچي به خوشاله وي چې زکه خیری دی لاړو نو اوس براته زما دا شی پاتې شي خو غره ځان به په چکن چکن کې او اولاد ته به وصیت کې او کس راغله او الله نه یریدا دا ما ته وی چې زما پلار د سی وصیت کړل نو زه څه چلو کوم یو تر ته شی پر دی دی خرا ته پته دا زما پلار هغه سړی تباہ او برباد ک 100 لک روپۍ ته ولګولې ما تم پته ده چې شی پر دې ده خو پلار راته وصیت کړ دې وزه سو کما ما ورته الله فاصله پلار وتا ته وصیت کوي د پردای خزه تبا غم کور دراولي مېل الله نه معافي وغواړه تم د الله نه معافي وغواړه ولار صدقه سړي غولي لا و ظالمه د دنیا دوه ورځې دي تا ته خپته چې اوس دروانګي والای ما په جهالت باندې دونه ترس و وصا بها ابراهیم بنی راشا د الله خلیل کوم وصیت کوي وصیت کړو په دې ملت ابراهیمی باندې ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته او یعقوب علیه السلام یا بنی یا ای زامنو مفتی شفیع صاحب وايي اولاد د پاره د دین او د اخلاق او د عزت کولو نه ددنه بهتره لوی خزانه او لوی دولت د اولاد د پاره بل نشته خپل اولاد غم بکې د خپل اولاد سوچ بکې چې الله زه د دنیا نه لاړم زما دا بچي بس کوي ربا دا سينه چې غرق د دنیاي ظالم د دنیاي جابر د دنیا چرته پاتې نشي ربا جواب دای چې کوا د دین کار د اسلام کار کوا همیشه کله چې مرګ راځي نو مسلمان ممرې یو سړی د دکانداری کوي کوي او دکاندار د دنیا نه لاړ شي نو خلک وې پلانې دکاندار سه بلاړو پلانې ډاکټر سه بلاړو الله یې مسلمانه مسلمانی کوا کوا کله چې مرګ تر راځي نو د حق حالت د اسلام کې برازي ایو الله والا زنانه وا ولک سات بدته د قران یا خو د قران تلاوت کاو خوند قصه کوله چې د تلاوت نه فارغ ده نو ضرب په مانزه ودرې ده امایل خدای بنی ادمي ستړی ستومان شوي اخر دا دونه تکلیف چې یا قران تلاوت کې او چې نه نو بیا دا ویل چې د مرګ څه پته لګي دا سنا چې موږ له مرګ راځي نو په څه حال کې به راځي دا سنا چې غیبت کوو مرګ راشي ا بختور زنانه ته وګوره مانځه کې رکو تخکته شو وسته پرې وتلا رکو تخکته شو پرې وته د دنیا نه لاړه اکسیډنټ وکړي نو څه وایي تا ته بس غږیږي او ته به د دنیا نه ځې دونه د الله نه یاره نشته ده ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب دې زنه رستو زواجر سبا و زواجر ذکر کړي نو دا اولنې زجر ده آیا وې تاسو حاضر نو تفسیر تبری هغه لیکل دی ابن جریر تبری او هغه امیر المؤمنین فی التفسیر بلل کیږي ایت رئیس المفسرین وای هغه ته ملک المفسرین وای تاریخ تبری او پته نه لګي خپل ژوندۍ ټوله په تفسیر تفسیر په تفسیر په لیکلو لیکلو لیکلو کې تیر کړه ځان کدنې ده یو عالم یو دعا ویلا وې د زر اشاره وکړه چې زما دوات او قلم راوړی زدا دعا لیکم زر کدل نه دوات قلم راوړی زدا دعا لیکم دوات قلم راوړی شه ددا مبارک لاسونه په زیده بیا چرته نو شاګرد پر خپل شونډو زور کوي شاګرد ته دا ولیکا ولیکا دعا ډېر په اللهم سره سر ته ورسېدا او دلته د مبارک شونډو خیراباد وایا د دنیا نه رسخت شه دته وای هغه شغف هغه مینه او هغه محبت ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت زمدا د خدای بنی آدم بد الله په دربار کې پیش تاسو راوړي الله د زنکدن اخی اخیره سلګیم د علم په طلب کې ز طالب العلم راغله زه د علم په طلب کې تا ته راغله ځکه حدیث کې هم دا راغلی عمر رجل سنوابی د سړی تر په منزله د پلار وی عباس صاحب ته نبی علیہ السلام په اشاره ویلا هاذا بقیت آبائی دا زما د پلارانو بقیت آبائی زما په پلارانو کې باقی صرف عباس پاتې دی تر په منزله د ابا جان وی د لپاره هغه دی چې د کم کسب کړي تاسو د لپاره به هغه سي چې تاسو کم کسب کوي تاسو نه به تاسو نشي کېدای عما کانوا يعملون دا هغه نه چې دی عمل کړي معلومه شو چې هر چاله را د نجات د لپاره خپل عمل پکار دی آبا اور اجداد کیا مال کی جزا اور سزا اولاد پر نہ ہوگی ټول انبیاء او اصل یو ده چې وه آسمانی ده نو ګویا چې ټول انبیاء رونه شول امهاتهم شتا چې مين دي جدای د دې مطلب دا چې په فروع کې نبیان بلک جدا جدای د موسی علیه الصلاۃ والسلام څه مسلې احکامات داسې دي چې پای کې وې په دې دین کې نشته څه په دې کې شته پای کې نه وي نو انبیاء ټول لکرونه دي اخوتم من العلات و امهاتهم شتا چې میندي جدا جدای من په اصولو کې تمام نبیان یو دي فروعاتو کې لګ جدا جدا دي قولوا آمنا بالله وای چې موږ ایمان راوړې په الله باندې او په هغه څه چې نازل کړی شوی دی موږ ته چې کدیو ایمان راوړ په شان دا چې تاسو ایمان راوړ دی نو معلومه شو چې د قران د پاره بل مثال شته معنی په قران ایمان را نه وړ بلکې د قران په مثال ایمان راوړ نو دی و په هدایت شي حالای چې د الله د کتاب د پاره خپل مثال سره شته نه سوال باندې پوهه شي رو را کنه پوهه نه شوي اے کدی ایمان راوړ ها په مثال دا هغه چې تاسو ایمان راوړ دې معنی دا قران په مثال ایمان راوړ نو دی په هدایت شي نو د الله د کتاب د پاره خو سره مثال نشته رورا دې سمانه ده نو فاین امنو بمثل ما امنتم بی فسيكفيكهم الله عثمان ذن نورین چې کله باغیانو ددن ګیرا واچولا او درندگانو ان تر سه حمله وشولا عثمان ذن نورین د الله کتاب تناستو او د الله کتاب لوستلو تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقا حمام المقاديري دا الله کتاب لوستلو عثمان زنورین کله چې دا غوینه پر وطن په دې ټکی فسيفيكهم الله کافی بشی تعالی را د دې په مقابله کې الله دا تسلی واچو عثمانه زلاړې خو الله بستا د طرف نه دیوله کافی شي یعنی ستا بدل بزر دیونه اخلمه په دقه ټکی باندې وینه د عثمان پر وتره حافظ ابن کثیر رحم الله دا څه خبره کړي پیر ذوالفقار ورته وای هغه په خپل سفرنامه د تور کې لیکلی چې مونږ لاړو مصحف عثمان مونږ ولې دا په مصر کې نو دغه صفحه ودا کم چې دا اوس د قران دا صفحه وا او فسيكفيكهم الله په دې باندې او تور داغو چې پای نه پویدو دو ورځ بش یو خاص رنگ بدی وراول ایت به معمودی ویل پاغ رنگ کې به خپل ماشوم غپک نبی به قالو سوار نصرانی ان حقا دا وس په حق پیرنګش زاد المسیر وګوره 151 اولنی جیل کې الله دا غیرت کوي صبغت الله املا ما من به الرحمن 66 صفحه کې داسې درې معنا صبغت الله من قبلنا صبغت الله ہم نے قبول کیا رنگ الله کا شیخ الهند وای منګه د الله د دین رنگ قبول کړي ومن احسن من الله صبغتا سوق ده خيسته د الله نه د هيڅ ته درنګا د الله درنګ نه ورچخ رنگ خیستی د الله د دین د رنگ نه بدک کم زی کم شی به چې دا رنگ به مزداري هر شی پر رنگ وی او اثر وی خدا الله د دین د رنگ ته هیڅ شی نه رسی لکه قوه عقلیه ده لکه قوت عقلیه ده نو هغه نه لون د فلسفه ښکارا کیږي قوت وهمیه ده نو هغه نه رنگ د شرک ظاهری یو د بدعت وهمی شي انسان د هر چانه یریږي هر څوک د معبود وي فرعون باندې قوت وهمیه غالب شه خدای والی باندې خیسته ګډوره به پیدا شه هغه باندې ورسي گونجي گونجي وړای وا د به چې یار د دې شي کې څه کریشمه شته نو زر به ته ایست نیت وتاړ یلا دې غر کچه غر شي ځان ته نه ربکم العلا یو ګډوري ته پروتي یو غټ سپندر و ګډوري ته پروتو په پدې کې سشته وای دا وړو وړو خدایانو دې بند کړم لوی خدای زبا کم یو ته سجده کړم الله پرېخه چې الله د چانه پاتې شه د وهمي شي راشي کارغنم یریږي بر کارغ راشي نو د ورته د کته نه आवाज کوي خو زره خو زره و کارغه خو زره خو زره سترګره پیږي نو د پد کې هم څه چللې وسترګه مې رپیږي څه چل کیږي ارته چل نه کیږي خدای دې والی دا خورا ګونه دي خوځيږي بس بس چل شي کارغه باواز نه نه کوي قوه وهمیه چې د چا وهم زیات شنه د مشرک شي د بدعتي شي بدعاتو کې اخته شي په شرکونو کې اخته شي قوه شهوانینا دا تفسیر دی د رنگ د الله چې د الله رنگ څه دی چې خالص دغه بندگی کې بس دا اسپتا باندې رنگ چړاو شو د الله د دین چې ته خالص دغه غلامی دانه چې د غوخو رنگ در باندې چړاو دی د واز د رنگ در باندې چړاو دی نه نه ته بند نه آدمیت اللحم شحم پوستنیس تو آیا آیا تاسو جګړه کوي زمو سره په بار د الله کې وهو ربنا وربکم او د الله زموږ رب او تاسو رب دې پنځم زجر دې الله په بار کې جګړه کوي نو الله خو واځي زموږ الله نه ستام الله دې زمام الله دې ونه ولې په ما زوروي ستام الہ دے زمام الہ دے ستام دین دے زمام دین دے ستام قرآن دے زمام قرآن دے یا التم دا ذکرو دلتم تکرار برای تهدید تکرار برای تخویف امام قرطبی وای وکررها لانها تضمنت معنی التهدید والتخویف دریم هغه تلک امتون هغه د مخکې امتونو سره ولګوي او دلته تلک امتون د دې امت سره ولګوي